یو سوال دا وایي و یو سوال دا وایي خیر په داغه فن کې خو یو کې تشریح یا په داغه فن کې متون به خې دی هاوی پر داغه فن پر داغه متن باندې دا شرح کړی د خپل متن به کړی ودا اما بعدو څخه ورسته مسلک د شارح دا وی دا غوړ خواله د ځانه ده فن دواره د یو فن صفت یا د هغه یو متن صفت دی طالبان مبارک ترجیح ته دا هم کتاب شي چې دا فن کې باید ترجیح دی هم پیدا شي چې بارنو په دا فن کې پر دا مخصوص متن تشریح نو کله سره تن د دې متن او د دې فن صفت وکړي لکه دا به بیا په بدل میزان چې را شراحتن د دوارو صفت یو ار د فن صفت کیوی جناب بیا د یو متن صفت کله د شوی چې هغه د متن صفت وو چې هغه مستجم صفت تر د هغه فن هم وی ضمن هغه صفت و سره رس خیر اما بعدو رسته د شاعر مطلب دا غوي چې څو سواول دي په دې فن کې تشریف کړی دي دې فن کې دې پر د خاص متن ولي کړی دي نو نور متن امو ساوجي دي شرح کول خو پر میزان المنطق کې کړی و رسالي شمسیه باندې به کړی وي پر سلم باندې به کړی مثلا بدای دا هغه فن او د متن صفات شو هغه د دغه ترجیح ثابت دی چې په دا فن کې یو کې په دې فن کې بیا خاص تور پر دغه متن باندې یو کې ضرورت دوار سوال درانه ده وخبرنا اما بعدو لفظ چې دې طالبان دا اما دوا ډولره کله استعنا یوي او کله تکلیف یوي طالبان اما بعدو اوس مخکې اجماع کې څه اما بعدو نه تر اما او مخکې په اجمال کې استوي دا اما عبارت تفصیلی وي دا غي اجمال تفصیل اجمال تر اما مخکې نو چې استوي نو دا عبارت استناده وي دا اما دل په استنادیه دي مخکې تر اما اجمال نشته او اما لفظ په خپل څلور مذهب راغلي دي طالبان خلیل وای وای د دې اما اصل مهابي هي پنځه بدل سکور به مخرج د روت ما جوي کو یا دا حمزه صدارت وش زګر امر سر غواړ کړه وې سلام رامش کی حمزه ساکن او ابتدا په ساکن راتله د حرکت یې ورته بار ام ما سو او که اول حرکت سرو دی دویم ساکن و ادغام ممتنع لکه مدد سه هغه ادغام نه کیږي ممتنع دی نو ادغام یو اکبر ته متوجه سنو یې په میم کې مدغم هم ماشي جمهور علما وايي وای د دې اما اصل چې دی مأما دی یا همزه صدارت یا یې کسره د همزه په فتحې باندې قد کړل د پاره د تخفیف لازم کسره یو څه درنه نو اما دې ابو البقا وای وای دا ما څنګه ویني دا مشي نه د محما جوړ دي نه ما جوړ دي نه د ان ما جوړ دي بدل کړه اما څنګه پر دې دا غي دي من اصل څخه یو حروف چې طالبان زم د زمینه غواړي د عبارت مضاف الیه وذکر مبني نو دا یا هغه بنا حالت دی د اعراب حالت جنت په بنا کې نو بیا طالبان حرکت باندې مبګړي پر سکون نه دي ملک پر سکون باندې به یو خو به انتقاد ساکنین په بعضو کې راځي چې مبني پر سکون او بل د دې د فارش هغه حرکت ته د هغه مزاکله یې چا د سوي دي دا هغه مرو یو چې راو یا نو فقط کې پر زما باندې چې شکر دي نو فکر زما ثقيله ده تفریحیت چې په ما قبل کې هغه مفعله غواړي چې دې تفریح کې دا نه تعلیمیت چې خپل د فی به علت ما قبل د فار وینت او فی ته دا هغه څلور کې څلور قسم دا وو څه وه هم درته نو بعد خو دې شواري چې کېدای شي دا فی دې درته زیاته یا شخبر دا د جزائیت فعل شرط ته مقدر ستا نو دا فی چې راغلی د راځي بار دا هغه د فار جزا هغه صورت چې لکه د چې اما ذکر شوی دی خو به خمر ول تاوان نه ولی اما په خپل ستا هغه مهما یکون من شیء هغه په دغه د اسم شرط په شرط دا جزا ارته کثیر اما نو یوازې بعدو ذکر شوی اده طلبه وې دا په توهم د اماد نه ده داسې دا اماد څه ذکر شدي یو ځای نو ذکر شوی دا تاسو وو کې چې ذکر دی باندې دی باج وای پر تقدیر د اماد دا دواري خبرې نو هغه څه خوندوري بار نه جنوحات پر توهم شي نه بنا او تقدیر د اماد چې طالبانو هغه په مخصوص موادو ورته تر دې به امر یا فعل تر امر یا نه هغه بناسب ما قبل ده دا اماله ته مقدر کی لکه وقبک فکبر فکبر امر خیر په هغه صورت نو مارج اما نی څه جواب دا دی چې بعضو په خپل ظرف متضمن معنا لر د شرط ظرف چې متضمن معنا لر د شرط دین او د هغه په جواب عرب راځي د درې معنا څه مهول مالک حذف معنا نو است چې انت و انا نبعث سم ما او تا بیا تبعث کی به فرصت یا دا معنا نو بیا الف ته اغوله فزر سوی دی اختصار د وجه څخه وکیل غیر ځای بعضی بل سوای چې د شګرد نوم او د دې علم د دې علماو پر مسلک باندې شیخ هغه چاته وی چې هغه مونږ ول پنځه کتاب تشریف کړی په دې تشریف یا دا هغه سعودي باز ما شام دې وای وای شیخ هغه یند چې مسلمان چې هغه ته هم شیخ وای طالبان یو ماشي دا غیلي کې تقریبا لسمی مرتبه ته انسان په مراتب کې ورسیږي د شي وخت د انسان څو مرتبه دي اوله نطفه وي یا دا غس علاقه ور یا مزغوي یا جنین په هیڅ یا دا غس رفضي سدي وي مراهق شاب کمل سمه مرتبه ده خیر مزل شیخ شیخ تفاردا شیخ چې امام اصل د متأخر اسیر الدین اسیر الجن اسیر فعیل وزن دی طالبان فعیل دی تمالو کله په معنا د فاعل راځي کله په معنا د مفعول کدا د فعیل په معنا د فاعل د اسیر معنا بار ناقل اسیر الدین ناقل د جن جن درانه فمانا د مفعول شنو به حذف د مضاف سره کوي اسیر الجن نو بیا اسیر په جمله مفعول په معنا شي د مختار په معنا دی مختار د اهل جن اهل جن دای مختار کړی نو دا خلاص نو دا اثر الجن چې دا لقب د جیش اختصار طالبان اسې چې دی هغه مفضل بن عمرو طالبان دی مفضل دی هغه اسم کنیت چې دی ملو اسم محضه یا مفضل کنی هغه ابن عمر خیر دی وایي دا د هغه اسیر اسیر الجن ابهری منصب ابهر ابهر بردتن شام شام په شام یا په پاس طيب الله دعاو طيب الله خوشبی دی چې الله سراهو قبر ده سراهو ان کې دا نه که خاله ته قبر جمعه فوائد الفائدو لره د علم میزان د علم میزان هغه مړو ظاهری فائدې چې هغه په دې کې څه غره دمه د غرتن غره ویل کې د طالبانو هغه بیات چې په جبهه کې د فرس په فوق دراهم دراهم زیات شنوالي د آس په تندې بارے نو تیرا نکل چې دا واضح و د معلوم شي د فار فوائد جمع د فائدې ده په فارسی دوی د ترجمه کوي اج دا د شوت و ګرفت شوت ازمال و داش کول کیږي اصل کیږي مان دي کړه دي طالبان فوائد یې تر نو دا مختصر جمع کون کیو لغرر فوائد اغوازیه فائدو لره د علم میزان د علم منطق اغوازیه فائدې د فواتو سمرات مسائل دي او واضح مسلې چې هغه په دغه مدل مختصر یو وداغره کم جمع کون کی و دوی هغه ملغلور لره فرائد یکدانه ابیش قیمت هغه دې شپه یو غټ دا جمع کړی یې موږ ول د هغه علم برهان خیر برهان بیا ځانو منطق او عالم دا د تیر سوچ د منطق نوم وکړي بیا د علم برهان هغه چې مسائل چې خجب وي دا راځه کړی یعنی مشتمل پر مسائل واجهه او پر مسائل خجب باندې شو چې د سپایدې په کښې کې په جماعت د چا په خوښ نه ونو چې څه شرح پر کول د ذخیرو د جمع کولو او حاصلولو د پاره د طالبانو هغه همتو قصتو داخلي غالي ورسوي یعنی تنه بیا کاوه طالبان ډیر څه تغویب څه تنه بیا ډیر او اوس نو دلته تنه افریقا اړیه پکې کې طالبان همم د طلبه و شابه کړی دی دا همت او قصد طالب د طالبانو هم شابه کړی دی دی دی د یو زیمر ول انا قشت هغه چا سره هغه خاوند د غاړو ذکر دی همم د طالبان مراد ام همم د طالبان هغه زی اعلی کشی چې بیا کنایتن باندې نشاط نه بیا الى اقتناء زخائه دا د زخائه زمير راجع مختصر ته دي طالبان شام سما په حساب وږي دا مختصر چې دا زمير ور سره کې دي دا مشرک کړي د یو بیت سره دی یو یو خونی سره ولی لکه په خونی کې ذخیری په دغه مختصر کې هم مسالې نو ذکر دی نو داغه مختصر مرادم داغه دی مو ول هغه کنایتن معلوم شوی دی مکنیت داغه سره دا بیت سره بیا ذخیره لازمه مختصر کې ثابت کړل نو چې تخیلیت بیا دا هغه سره دا راجم کول په شبې کې دا ملائم هغه مختصر ته چې ثابت کې هغه اقتناع ومن ول هغه د نفس تشبیه کړی د چا د نفس قسم ذکر نطق مراجنی دلالت بیا یې د نطق څخه ان تک ذکر کړی دی عدل جن مراد نو دا بیا تبلیغ نو حالهم هذا چې طالبانو د شي ان تكون دلالت کاوه به طلب طلب باندې کشف سرائره د سوال د هغه پټو د مختصر چې دا اوس چې په کلی لسان فاجر نو چې دا چې و طالبان چې دا مختصر دا چې جمع کون کې دي شیان درو افق شیو نو کتب دا به جواب ده هو غنم ما ده فات نو کتبت مالک الوقيعون الله فمعاونت الروزگار حواشب یو تاشی ولیکل الله فتاول یو تاشی ولیکل نو مې پر ایساغوجي باندې دا حشه جوړه کړ چې دا مې مې د پار د دیني دا هوا شي ولې تزیل چې یستکی عن المواضع المشكله جن اغه ځایو څه چې مشکل ځایونه دي شبهم اغه شبهه دي د دې په کوم شکل ځایو کې شبهه شته شک او شبهه پکې کې و چاغې یستکی هغه ځای او نظمت ما نظم کړی فرائد اغه یک دانه ملغلی می نظم کړی دا پار د دې ته پونه چی فلائدا غارګیس علا اناق پر غاړو باندې هممی هم د همتو د دې طالبان د طالبانو د همت پر غاړه چې غارګی جوړ ما هغه چې په دغه عبارت کې د هغه اشتعارو څخه ستاسو اشتعارات څخه ستاسو نو بیا هغه خبره ده چې د امام د طالبان د دې تشکیل سوی د دې انا دې که همم مراد ام همم دې دې انا کې نه اصل معنی سوچ مکتر انا کې ثابت کړ چې د مشابهت د واجب سره وهمم دا تخیلت هممی هم د همتو ده د دې طالبانو د همتو پر اړو باندې چې غارګي چې دا نه هغه فرائض عبارت چې شکل نه ده او حواشی می ولي کړی دا غرض پات خیر مو دا ستا پرمانه کې به د علم به خجه مجوش وفراد علماء و عزت و دزو دی ویا په شرک یو څه نقصانات پرد مرا باندې کوئی زمانه و هیڅ شوق مې ونه کړ